هغه خلک په یقیني توګه کافران شول چې وی ویل الله پاک په دریو کې یو دی په داس حال کې چې د یو خدای پرته هیڅ کوم بل خدای نشته که دا خلک د خپلو دغو ویناو ته منع نشي نو له هغوی ته چې هر څوک کافر شوي دي هغوی ته به دردناک عذاب ورکړل شي مسیح علیه الصلاة والسلام د یو پیغمبر نه پرته نور څه نه وو له هغه نه مخکې هم نور زیات پیغمبران تېر شوي وو د هغه مور یوه رښتیا پاله ښځه وه او هغوی دواړو خواړه خوړل ګوره موږ په څه شان د هغوی په وړاندې د حقیقت نښانې څرګندې کړې دي بیا وګوره دوی کوم لوري ته اړول کېږي قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم دوی ته ووایه آیا تاسې د الله پاک نه پرته د داسې بندګي کوئ چې نه تاسو ته د ضرر رسولو واک وس لري او نه د ګټې ووایا ای اهل کتابو په خپل دین کې افراط مکوئ او دغه خلق د افکارو پیروي مکوي چې د تاسو نه مخکې په خپل هم گمراه شول او ډېر نور هم د لارې کل او له تواعد سبیل واوښتل د بنی اسرائیل څخه چې کومو خلکو د کفر لاره غوره کړه پر هغوی باندې د داوود علیه السلام او عیسی علیه السلام په ژبه لعنت ویل شوي ځکه چې هغوی سرکشه شوي او له حده په تېري کولو یې لاس پورې کړی و ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون نن ته دا غوی په زیاتره داس خلک دي چې د مؤمنانو په مقابله کې د کفارو ملاتړ او ملګرتیا کوي په یقیني توګه ډېر بد عاقبت دی چې د هغوی نفسونو د هغوی لپاره تیار کړی دی الله پاک پر هغوی په غضب شوی دی او هغوی په همیشني عذاب کې راکاریدونکي دي که په رښتیا سره دا خلق د الله پاک پیغمبر او هغه څه منونکي وای چې په پیغمبر باندې نازل شوي وو نو هیڅکله به یې د مؤمنانو په مقابله کې کافران خپل دوستان نه نیول مګر له هغوی څخه خو زیاتره خلک د خدای پاک د اطاعت نه وتلي دي فتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى او د مؤمنانو لپاره به په دوستۍ کې ډېر نږدې هغه خلک مومي چې هغوی ویلي چې موږ نصارا یو دا له دې امله چې په هغو کې عبادت کوونکي عالمان او تارک الدنیا فقیران موندل کېږي او په هغوی کې نفسي غرور نشته کله چې هغوی ها کلام واوري چې پر پیغمبر نازل شوی دی نو ته به وګورې چې د حق پېژندنې له امله د هغوی په سترګو کې اوښکې ډنډېږي هغوی په لوړ غږ وایي چې پروردګاره موږ ایمان راوړو زموږ نوم په شاهدي ویونکي کې ولیکه وذلك جزاء المسلمين ده هغوی د دې وینا له امله الله پاک هغوی ته داسې جنتونه ورکړي چې تر هغو لاندې ویالې بهیږي او هغوی به پکې د تل لپاره اوسیږي د داسې قسمونو ماتولو کفاره دا ده چې داسې مسلمانو ته د هغو منځنۍ درجې خوړلو ته ورکړئ چې تاسو یې خپلې کورنۍ ته ورکوئ یا هغوی په جامه پټ کړئ یا یو غلام آزاد کړئ او څوک چې د دې وس ونه لري نو هغه دې درې روزې ونیسي دا ستاسو د قسمونو کفاره ده چې کله قسم وخورئ او مات کړئ د خپلو قسمونو ساتنه وکړئ په دې توګه الله پاک خپل حکمونه تاسو ته څرګندوي په کار ده چې تاسو شکر وباسئ يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون اے مومنانو دا شراب جواری دا دخلی او غشی دا ټول ناولی او شیطانی کارونه دي د هغو نه ډډه وکړئ هیله ده چې تاسو ته به برای در په برخه شي إنما يريد شیطان خو دا غواړي چې د شرابو او قمار په وسیله ستاسو په منځ کې عداوت او دښمني واچوي او تاسو د خدای پاک له یادولو او لمانځه څخه منع کړي نو آیا تاسو له دې چارو څخه لاس اخلئ ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المسلمين څوک چې ایمان راوړي او غره کاری سر ته ورسوي هغه چې مخکې څه خوړلي تلو په هغه به ونه نیول شي په دې سر چې په آینده کې له هغو شیانو څخه ځان وژغوري چې حرام کړی شوي دي او پر ایمان ټینګ ودرېږي او ښه کارونه وکړي بیا چې له کومو شیانو منع وشي د هغو څخه لاس واخلي او څه چې د خدای پاک امر وي هغه ومني بیا د خدای پاک له ویرې سره ښه کړنلاره ونیسي الله پاک نیک عمله خلک خوښوي ای مؤمنانو الله پاک به تاسو دغه کار په وسیله په سخت آزمینه کې واچوي چې بیخي ستاسو د لاسونو او نیزو تر کنټرول لاندې راغلی وي د دې لپاره چې ولیدل شي چې د تاسو له څوک له هغه نه نالیدلي ویرېږي نو چا چې د دې اختار نه وروسته د الله پاک د ټاکل شوي حد نه تېری وکړ د هغه لپاره دردناکه عذاب دی والله عزیز ذو انتقام اے مومنانو د احرام په حالت کې کار موزنی او کله تاسو نه چا په پوها او ادراک سره داس وکړل نو کوم څاروی چې هغه وزلی وي نو د همغه انډول یو څاروی به له هغو څارویو نه نظر ورکوي چې د هغه فیصله د تاسو نه دوه تنه عادلان وکړي او دا نظرانه به کعبې سره تول کیږي که دا نه وي نو د دې ګناه په کفاره کې به څو مسکینانو ته خواړه ورکوي یا به د هغو په اندازه روزي نیسي تر څو چې هغوی د خپلو کړو خوند وڅکي مخکې له دې چې وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون ستاسې لپاره د سمندر ښکار او خواړه حلال کړی شول هر چېرته چې تاسې تمیږئ هملته یې هم خوراک درته روا دی او د کاروان لپاره د لارې توښه هم کولای شئ البته د وچې ښکار تر هغه وخته پورې پر تاسو حرام کړی شوی دی تر څو پورې چې تاسو د احرام په حالت کې یئ نو د هغه خدای له نافرمانۍ څخه ځان وژغورئ چې دغه حضور ته به تاسو راغونډ کړای شوي ورحاضرېږئ فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون اے پیغمبره دوی ته وایي چې پاک او ناولی په هیڅ شان یو شان ته نه دي که د ناپاکو ډیروالی هر څومره ستاسو لپاره جالب هم وي نو ای هوښیارانو د الله پاک د نافرمانۍ نه ځان وژغورئ هیله ده چې بریالیتوب به مو په برخه شي يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حلیم اے مؤمنانو د داسې خبرو پوښتنه مه کوئ چې که درته څرګنده کړای شي نو تاسو ته ناوړه وي خو که تاسې د هغو پوښتنه په داسې وخت وکړئ چې قرآن نازلېږي نو هغه به درته څرګندې شي تر اوسه چې تاسې څه کړي دي الله پاک هغه در بخښلي دي هغه ښه بخښونکی او د زغم څښتن دی اولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون او کله چې هغه ته ویل کېږي چې د هغه قانون په لوري راشي چې الله پاک نازل کړی دی او د پیغمبر خوا ته راشي نو هغه په جواب کې وایي چې زموږ لپاره خو یوازې همغه کندار بس چې که تاسو په خپل په سم لار یاست دا الله پاک نور ته تاسو ټول ورګرځي دلګي بیا به هغه تاسو ته دروخي چې تاسو څه کول يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم او هغه وصیت کوي نو داغه لپاره د شاهدۍ نصاب دا ده چې له تاسې څخه دې دوه عادلان شاهدان ونیول شي یا که تاسې د پردیسۍ په حالت یاست او هلته د مرګ مصیبت مخې ته راشي نو له غیر مسلمانانو څخه دې دوه شاهدان ونیول شي بیا که څه شک پیدا شي نو له لمانځه نه وروسته دې دواړه شاهدان په جومات کې ستانه کړای شي او هغوی دې په خدای پاک لورې وکړي ودې وایي چې موږ د څه شخصي ګټې په بدل کې د شاهدۍ پلورونکي نه یو او که څوک زموږ څخه خپلوان هم وي موږ د هغه مراعات کوونکي نه یو او نه موږ د خدای پاک لپاره شاهدي پټوونکي یو دا غوی په پرتله د شاهدۍ ویلو زیات اهمیت ولري دا غو خلکو ته دی را پاتېږي چې دا غو حق پر شوی وي او هغوی دې په خدای پاک قسم وخوري ودی وایي چې زموږ شاهدي د هغوی د شاهدۍ په پرتله زیاته په حق ده او موږ په خپل شاهدۍ کې څه زیاتې نه دی کړی که موږ داسې وکړو نو له ظالمانو څخه دې وشمېرل شو په دې ترتیب زیاته هیله کېدای شي چې خلک به بیخي رښتیا رښتیا شاهدي ووهي یا به لږ تر لږه له دې خبرې وویرېږي چې د هغو قسمونه وروسته نه چیرته په دوهمو قسمونو تېرېدای شي د الله پاک نه وویرېږئ او واورئ الله پاک نافرماني کوونکی له خپلې لارښودنې څخه بې برخې کوي نو هغوی به عرض وکړي چې موږ هیڅ نه پوهیږو هم دا ته په ټولو پټو حقایقو پوهیږي إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكفلا بل هغه وخت در په ځکه چې کله الله پاک و فرمای چې اے د مریم زویا عیسی زما هغه نعمت در یاد کړه چې ما پر تا او ستا په مور پیرزو کړی و ما په سپېڅلي روح سره ستا مرسته وکړه تا په ځانګو کې هم د خلکو سره خبرې کولې او پاخه عمر ته رسېدو هم ما تا ته د کتاب حکمت تورات او انجیل ښوونه وکړه تا زما په حکم له مخکنې خټې ته د مرغۍ جوسه جوړوله او په هغې کې دې پوکی کاوه او هغه زما په امر مرغۍ جوړېده تا مرزادي رانده او پیس ناروغان زما په امر روغول تا مړي زما په امر راوستل بیا چې کله ته بن اسرائیلو ته له څرګندو نښانو سره ورغلې او څوک چې له هغو څخه د حق منکرانو هغوی وویل چې نو همدا ما ته له هغو څخه وژغورلې او کله چې ما حواریانو ته اشاره وکړه چې په ما باندې او زما په پیغمبر ایمان راوړي نو هغوی وویل چې موږ ایمان راوړ او شاهدان اوسې چې موږ مسلمانان یو په یاد لره چې کله حواریانو ویل عیسی ابن مریم آیا ستا رب پر موږ باندې د آسمانه د خوړو یو دستارخوان راپرځولی شي نو عیسی علیه السلام ویل الله نه ویرېږئ که مؤمنان یاست پر موږ باندې له آسمانه یو دستارخوان را کوز کړه چې زموږ لپاره زموږ د اوسنیو او راتلونکو نسلونو لپاره د خوښۍ موسم وګرځي او ستا له لوري یوه نښانه وي موږ ته روزي راکړه او ته ډېر ښه وزیرستان یې خو وروسته له هغه چې له تاسو نه څوک کافر شي هغه ته به زه داسې سزا ورکم چې په نړۍ کې مې هیڅ چا ته نه وي ورکړي وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله لنډه دا کله چې د دې ښېګڼو په یادولو الله پاک وفرمایي چې ای عیسی ابن مرجمه آیا تا خلق ته ویلو چې د خدای پرته ما او زما مور هم په خدای سره ونیسي نو هغه به په ځواب کې عرض وکړي چې سبحان الله ما دا کار نه و چې هغه څه مې ویلي وای چې د هغې ویل زما لپاره حق نه و که ما داسې خبره کړې وای نو ته به ارومرو پرې عالمې ته پوهېږې پر هغه څه چې زما په زړه کې دي او زه پر هغه څه نه پوهېږم چې ستا په زړه کې دي ته خو پر ټولو پټو حقایقو عالمې وأنت على كل شيء شهيد ما لغه سنه پته نور هیڅ شی نه دی ویلي چې تا راته امر کړی وو دا چې د الله پاک بندگی وکړئ چې هم زما رب دی او هم ستاسو رب رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم هر سبا الله پاک او فرمایي دا هغه ورځ ده چې پاغې کې رښتینو ته داغو رښتینولي ګټه رسوي داغو لپاره داسې باغونه دي چې تر هغو لاندې ویالې بهیږي دلته به هغوی د تل لپاره وسیږي الله پاک د هغو نه راضي شو